بحیثیت مجموعه په دې حدیث کې خبرې دې ته حدیث د غار حرا وایي دریم نمبر حدیث دې حدیث نور مخارج چری معشی بر ذکر کړی د دې حديث ترجمة الباب سره به باب کانت کیف کان بد الوحی دربت نه طریقې دی ما یو ځل تاسو ته ویل دي معنا مطابق کی کمانه التزامی کی د یو یسری دا ټول جی په حدیث دا تفسیر چې دا حدیث مرسل دی کنا دا حدیث متصل دی دې وضاحت یو ځل مخکې شوی دی ام المؤمنین په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ویلي یو متصل دی او شاید چې دا ویلي وي عین حادثه کې ام المؤمنین نو ځکه ام المؤمنین هغه کې پیدا نه رسول الله اسلام د نبوت زندگی درش کاله رسول الله اسلام چې پاک کړه نو ام المؤمنین زندگی څه اتلس کاله په دغه وخت کې تجزیه د حدیث یو د حدیث سند دی یو د حدیث متن دی سند د حدیث دی اسماء رجال بر محشی ذکر کړی دی بغیر د احوال د ام المؤمنین نه خو احوال د ام المؤمنین مخکې ذکر شوی دی نه عائشه ام المؤمنین متن الحديث دي کوم دې پوری چې قرات شوی دی دا دې پوری معنا ته متوجه شي ته امداد کوې په حوادثو د حق کې کومه خبره چې د مخې ته راشي چند الفاظ دې دې ته متوجه شي رویا صالح نو رویا خوې د خوب لیدل ته دا نوم ولې ذکر شو دا غي یو ځای دی چې دا تصریح بما علم ضمنن ده او یا ودا شو چې دې رویانا معنی عامه مراد ده نفس لیدل جو په نوم باندې تفقید راغی چې دا لیدل د خوب خوب ثابت خوب یو څو قسم ده يو شيطاني خوبي حلم ته وایي. يو د تصورات خوبي يو خبره څو بار بار متصور کوي دیتا تصورات خوبي یو خوب چې دی رحماني خوب دی چې د نبوت جز دی یو روایت کې راځي صلیختم حسرا بل روایت کې راځي شپږ صلیختما بل روایت کې راځي یو کم منظور ځکه د نبوت زندگی درش کاله وه په دې کې شپږ میاشتې چې وی دا د ارهاصات وي خوبونه وی غار حرا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخو کول شپږ میاشتې درش کالو شپږشتمه حصه ده بيدایش کال چې دا تفاوت ولې دی دا د رئیس هم تعلق ساتي حالات هم تعلق ساتي واقعات هم تعلق ساتي دا تفاوت په دی وجه دی دې دا اشکال چې هر کله چې رویا د نبوت حصہ شولا هرقل خو غیر مسلم او څنګه د صحیح خوب لیدل رسول الله اسلام امت لیدل یا باچا خوب لیدلی وو د وو غواګانو سیمان چې عجاج خوري یا وږي هغه غیر مسلم خلکو دې ته څنګه د نبوت حیثیت ملایږي داغي جواب داري چې په دې کې اکرام د رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم په احترام کې الله جل شانو دا خوب هرکل تفضل او اکرام د یوسف علی نبی علیہ السلام حیوانات او جمادات خبرې کړې غیر مسلم او دې دي او پاکه معجزه د پیغمبر دی د بیچنې خوب نو د اطمینان خوب بشرا بو بشرا زیر چلتوي دا مختص بالخير بیا دا بار ځان له عالم دی کبش لیدلی دا اسماعیل علیه السلام لیدلی وو ابراهیم علیه السلام په ذبح کې لیکن دا هغه نه انتقال کبش ته وشو څوک په کې کې دي شو څوک چې دا وایي ابراهیم علیه السلام دا اول نه کبش لیدلی په ذبح کې د د اسماعیل اسلام ذبح کول دا د تشدد کړی دا اسی ونه مثل فلک صف دا د صالح تفسیر شو فلک څنګه چې بیاض قبل شمس وی اوس پسې بیا شمس وی دغه رویا چې د ځان قبل نبوت وی اوس پسې نبوت مثل شمس تیز نظر تیز نظر خلک چې دي هغه په اول طلوع باندې پی لکه بکر غافلین خلک چې دي هغه په اول رؤیت نه پی زيد حاجت ته وایي بالقصد چې دی غیا ته وایي شنه غیا یا وچه غیا دا خلا چې وا دا پار دې انقطاع من المخلوق کا خالق تفکر تدبر او ریاضتونه لکه څنګه چې اهل تصوف ریاضتونه کوي قران کریم کې راځي وتبتل له تبتیلا ته ته انتقال من المخلوق الى الخالق انقطاع من المخلوق الى الخالق او دغه دینه به بیت الله ته قتل هغه وخت کې دغه دینه بیت الله کار کېده اوس مین کې بنگلې دي نخ کوي ذنک عبد المطلب به غار حرا کې معتکف وو هم په مناسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته نقل شو حرا قانونا خو غیر منصرف راځي لیکن دا مذکر هم راځي نه دی او نه منصرف دی ساله د حنس به په دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبادت کوو نو څه عبادت کوو تفکری عبادت بای دی وی په نقشه د ابراهیم اسلام او موسی او عیسی اسلام بای دی نوح اسلام بای دی آدم اسلام بای دی شرعی من قبل فجاء یا فجاء فی ملک تفسیر دی ملک را رجی جبری اسلام اقرا سودانی شعر کې دا تکلیف مالا کتاب دی دا ځکه نشي ویلي چې دا تلقین دی دا تکلیف نه وچوایا لکه مستاج شاګرد متوجه کړي ما نه بقاری په ضمير جيم او په فتحې دواړو سره دي او جهد کو مرفوع شي ورسه د ماته تکلیف په منصوب شي جهد انتها ته ورسه غتیر د جهد انتها ته ورسه یا جبرئیل اونس پیدا شي او په وحي تزيين راشي درې زره ده د شیخ ناصر چې قبليږي هغه مول په اصلاحيت پیدا شي به اتصال راشي لکه څنګه چې د ودې بند د سیند حوض سره متصل شي بیا اتحاد راشي او په دې بار بار ځان ته نږدې کېدل باندې دا پیدا د شیخ او د تلمیذ په مابین کې اتکاف ده، اتباعت پکار دي، انعکاسي چې د استاد خبره هغه ته نقل کیږي، القايي چې استاد یې ته بیا وایي، اصلاحي دا ټول طریقې دي به په ځل کې نور راشي دا آیتونه نازل شو اقرأ بسم ربک ابتدا د اقرأ د الله په صفاتو کې رب غوره کړی شو ځکه رب چې د ذات په تربيت کوي د ابتدا نه تر انتها پورې او په دې کې اشاره ده چې تربيت روحاني چې ده په قران راځي مخلوق ته وجود ورکولی شي، انسان له انسانیت ورکړیولی شي، قادر دی چې ته امي، تا په قرآن هم پوه کړي او بیا یې اقرا مقرر کړ، وربک حضر سفر کې وایه، مانځه کې وایه، خارج وایه. کور ته خلک جو کوي فداخل على خيريه ده ای په داسې باندې واستي چې نن تاسو دا د غلط ویم چې یو ګرمي دی تاسو